السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترمو ورونو په تیره یو څلویښتمه فته کې موږ د سیرت النبی صلی الله علیه و وسلم بحث او معلومات تقریبا پای ته ورسول او اوس په دغه فته کې غواړم چې د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم خلاصه په مختصر ډول سره درته بیان کم محترمو ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت مو په دغه ډیرو فتو کې واورېدی حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سیرت یو داسې موضوع ده چې په کتابو او فیتو سره پای ته نشي رسېدلای، څونه چې ما وکولای شوای چې دغه سیرت بیان کړم او پر هغه تبصره وکړم، هغه مې وکړه، خو تر ما وروسته به داسې خلق راشي چې تر دغه هم څو چنده زیاتې فایدې او حکمتونه ځنې راوباسي. لکه تر ما دمخه چې ډېر داسې علماء تېر شوي دي چې په دې باره کې یې ډېر ګټور او فایده من مضامین بیان کړي دي. حتی اوس هم په موجودو خلقو کې داسې کسان شته چې دغه زما تر بیان ښه او ښایسته، ګټور او مفید بیان کولای شي. مګر دا چې زه غواړم چې د دغه ټول مبارک سیرت خلاصه په څو جملو کې درته بیان کړم دا ډېر سخت او مشکل کار دی خو بیا هم زه غواړم چې د ضرورت په لحاظ زما د فکر پر اندازه د ټوله سیرت خلاصه او نتیجه چې موږ په خپل ژوند کې ضرورت ورته لرو په پنځلسو مادو يا پنځلسو نقطو کې درته بيان کړم چې دغه پنځلس مادې د بشريت د اصلاح دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت هغه اساسي نقطې دي او دغه پنځلس مادې به زموږ د ټوله بیان سوي بحث خلاصه او نتیجه وي او خامخا باید د دغه مبارک سیرت څخه د خپل ژوند د کامیابۍ لپاره یوه خلاصه او نتیجه را وباسو چې دغه نتیجه ډېره مهمه ده باید په خپله حافظه کې یې په ښه ډول سره وساتو رسول الله صلی الله علیه و وسلم درویشت کاله د نبوت او رسالت ژوند کړی دی موږ د دغه ژوند لپاره کوم نوم او کوم عنوان انتخابولای شو؟ ممکن دوه نومه ورته کښېږدو، اول د مځکې د اصلاح لپاره رسالت، دوهم پر باطلو او شخصي ګټو د حق کامیابه کېدو قصه. د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د رسالت پر درویشت کلني ژوند ممکن دغه دوه نومه کښېږدې، د مځکې د اصلاح د پاره رسالت یا پر باطل او شخصي ګټو د حق د کامیابه کېدو قصه. متوجه اوسه، زه او ته د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم امت نه یو؟ او نه غواړو چې د هغه پر لار ولاړ شو بلکې هم یې امت یو او هم غواړو چې متابعت یې وکړو نو باید زما او ستا ژوند هم دغه دوه عنوان ولري زه او ته هم باید په خپل ژوند کې د دغه هدف او مقصد د پاره کوشش وکړو یا د مځکې د اصلاح لپاره یا پر باطل او شخصي ګټو د حق د کامیابه کېدو لپاره، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسالت د ټول بشر لپاره دی او د ده علیه الصلاة والسلام ژوند یوه انساني تجربه ده، ما او تا ته یې د کامیابۍ لار راوښول، تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت ژوند په څونه ضعف او تنهایی سره شروع سو او په څونه کامیابی سره پای ته ورسېدی دا ټوله د بشر په کوښښ سره و او ته هم بشر یې ته به وايې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په ژوند کې وحي وې او زما په ژوند کې وحي نشته خو زه وایم وحي تخطیط او عملي کول نه دي تخطیط یعنی د پلان او نقشې جوړول وحي فقط یو قانون دی چې نازلېدی او هغه قانون نن ورځ ما او تا ته پروت او موجود دی چې هغه قرآن مجید دی. د ټولو مسلمانانو حتی د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قانون قرآن مجید دی. ته به وايې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په ژوند کې معجزې پرتې وې، خو زه وایم چې معجزې و احداثو ته تغیر نه شي ورکولای. معجزې فقط روحي معنویات لوړوي. مګر هغه شی چې په احداثو کې تغیر راولي هغه تخطیط او جدي عمل دی او دا یوه داسې ثابته تجربه ده چې د قیامت تر ورځې د قبلېدو قابله ده چې پلان او عمل په احداثو او واقعاتو کې تغیر راولي. لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اوس نو ویلای سم ترڅو چې زموږ په ژوند کې دغه 15 ماده چې د سیرت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم خلاصه او نتیجه ده نه سي پيدا موږ په خپل ژوند کي تمدن، نهضت او ترقي نه سو راوستلای. هغه پنځلس مادې چشي دي؟ زه بې په تفصيل سره درته بيان کم او ته ښه متوجه اوسه. اول، فعال او مناسب پلان او تخطيط پلان او تخطیط یعنی د یوه شي لپاره صحیح نقشه جوړول او بیا د هغه نقشې جدي عملي کول نو که ته اوس د دوهم وار لپاره سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم ووایې یا واورې ته به ووینې چې هلته څنګه پلان او نقشه جوړېده او هغه بیا څنګه عملي کېده، نو پلان او تخطیط د نهضت او ترقۍ مقصد ته د رسېدلو او کامیابۍ د مهمو شرطو څخه دي. بې له پلانه او تخطیطه هېڅکله نهضت او ترقي په وجود نه شي راتلای. محترمو وروڼو! زموږ او ستاسې څخه هر یو په خپل ژوند او د خپل مسؤلیت پر اندازه باید خامخا پلان او نقشه ولري او دا یې باید عقیده وي چې زه د دغه پلان او تخطیط د عملي کولو مسؤله یم یو وزیر باید دا عقیده ولري چې پس له لسو کلو زه د دغه وزارت مسؤل یم او زما څخه پوښتنه کیږي چې ما په دغه لسو کلو کې د خپل وزارت په متعلق ملک او وطن ته څه ترقي ورکړې ده؟ یو والي د خپل ولایت مسؤل دی، یو تاجر د خپلې تجارت خانې مسؤل دی، یو باغوان د خپل باغ او زراعت مسؤل دی، د یوې فابریکې خاوند د خپلې فابریکې مسؤل دی، یو مسلمان د اسلامي رسالت مسؤل دی، نو هر سړی باید د کار په شروع کې یوه صحیح نقشه او پلان ولري، ځکه بې له پلانه او تخطیطه نهضت او ترقي په وجود نه شي راتلای او بیا د هغه پلان لپاره صحیح او جدي کار او عمل وکړي. یوازې د خولې په خبرو یې سر نه سرورځي. دوهمه ماده، صبر او قرباني، د ترقۍ دپاره به دې قرباني د وينې او روح تر حده پورې وي، سميه رضي الله تعالی عنها دې په ياد ده؟ حمزه رضي الله تعالی عنه دې په ياد دی؟ د رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم د مبارک مخ څخه دې د وينو بهېدل په ياد دي؟ ترقي او نهضت بې له وینو نشته. هر هغه څوک چې د روح او وینو و قربانۍ ته آمادګي نه لري، هغه دې په کور کې کښېني، د ترقۍ او کامیابۍ نوم دې نه یادوي. درېیمه ماده چې موږ یې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د سیرت څخه را ایستلی شو، تدریب او تعلیم دی. ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ارقم ابن ابي الارقم رضی الله تعالی عنه په کور کې خپل اصحابو ته فکري، روحاني، اخلاقي، سیاسي، ایماني تدریب او تعلیم ورکاوه. او د هغه ځای څخه دغه عالي او متميز جېل راووت چې دنيا يې په نور ډکه کړه. که نن ورځ موږ خپل ځوانانو ته فکري، سياسي، روحي، ايماني، اخلاقي تعليم ور نکړو، د نهضت او ترقۍ اميد هيڅکله مه کوئ. اې ځوانانو! که څوک تاسې ته ایماني او اخلاقي تعلیم نه درکوي، تاسې په خپله په تعلیم پسې شئ، ځکه تعلیم د ترقۍ لار ده. لهو او لعب، عبث ژوند پرېږدئ. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند او سیرت څخه څلورمه نقطه، د مخالفینو سره په ښه نیت او پراخه زړه ژوند کول دي. ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې و مختلفو طوائفو ته چې د مختلفو دیانتو تابع وه یو قانون جوړ کړ ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې و پاچهانو ته لیکونه لېږل؟ ستاسې په یاد دي چې د حدیبیې صلح یې ولیکل؟ دا ټوله د مخالفینو سره ژوند کول و. خو دا دا معنا نه لري چې زه به تر خپل حق تېرېږم. هو د مخالفینو سره ژوند کوم خو خپل حق هم حتما غواړم او په خپل دین سره عزیز او محترم یم ای هغه مسلمانانو چې په غرب کې اوسېږي هلته و اوسېږي مګر دا هم په یاد ولرئ چې په خپل دین سره ونه شرمېږي پام کوه چې هغه عزت چې تاسو په خپل دین سره لري د لاسه ور نه کوي په خپل دین معزز اوسئ، په خپل دین سره فخر کوئ او خپل لاسونه په خپل حق پورې ټینګ ونیسئ. تا ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم که په زور و که په رضا خپل حق خامخا اخیستی و قریشو تې ویل ما او خلق سره پریږدئ د دعوت د کاره څخه یې په هیڅ طریقه سره لاس نه اخیستی. مګر په حلف الفضول کې هم ورسره داخل وو. د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د ژوند څخه پنځمه ماده، اصل په اسلام کې صلح ده نه جنګ. جنګ هغه وخت مابین ته راتلای شي چی مسلمانان ورته مجبور سی مثلا غدر او خیانت ورسره وسی یا د رسالت د رسولو څخه چی دعوت امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی منع کړه سی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه ویل ما او خلق سره پرېږدي وروڼو! ستاسې د بدر، احد، خندق غزاوې په یاد دي؟ د ټولو سبب دا وو چې قریشو مسلمانان و تبلیغ او دعوت ته نه پرېښوول. خو چې بیا قریشو په حدیبیه کې صلح وغوښته، صلح ورسره وشوه. د خیبر جنګ هم د صلح لپاره وو. نو اصل په اسلام کې صلح او امان دي. نه د وینو د تویولو شوق، که د مکې مکرمې په فتح کې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د وینو بهولو اراده وای، د وینو ولې بې بهولي وای او دا کار یې ونه کړ، ځکه صلح او امان یې غوښته. شپږمه ماده، د وطندارۍ فکر. موږ ټوله که ازبک یو که تاجک که پښتون یو که ازاره د یوه وطن اوسیدونکي یو ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په مدینه منوره کې څنګه قانون جوړ کړ او دا یې کوښښ وو چې موږ ټوله په یوه وطن کې د وطندارانو په صفت سره و اوسیږو که څه هم په دین او دیانت کې فرق او اختلاف سره لرو که څه هم نن ورځ په موږ کې سني او شیعه موجود وي خو د وطندارۍ فکر باید د دماغه څخه ونه باسو ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه غوښته چې د مکې مکرمې مسلمانان په هغه جنګ کې ګډون وکړي چې د مکې مکرمې د کفارو پر ضد کېدی. دا ولې؟ ځکه دوی په مکه مکرمه کې مواطنین وه او دا نه وه صحیح چې دوی د خپلې هغه ټولنې پر ضد وجنګېږي یا ودرېږي چې دوی هلته اوسېږي. په دغه مقصد پوه سواست؟ اوومه ماده، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې د مسلمانو ښځو طبقه، سیاسي، اجتماعي، اسري، فعاله قوه بلل کېده، خو نن ورځ د ځینو مسلمانانو د طرفه د ښځو پر طبقه بدبختانه ډېر ظلم کېږي، او متأسفانه دغه ظلم هم د اسلام په نامه پر کیږي حال دا چې اسلام د دغسې ظلمه څخه بري او بیزاره دی تر څو چې د ښځو د طبقې څخه دغه ظلم پورته نه شي په علم او پوهه مسلحه نه شي نهضت او ترقۍ ته لار نشته ښځه د نوي نسل مربي ده مربي باید پوه او د علم خاوند وي. د استاد او مربي سره ظلم کول پستي او نامردي ده. خو هو! ښځې مو هم باید د الله او رسول الله د اوامرو تابع وي، د اسلامي رسالت بیرغ یې په لاس کې وي، هر هغه ښځه چې په اسلامي محیط کې د اسلام تر قانون دباندې غربي رواجونه غواړي، هغه د کفارو د لاس شیطاني آله ده. اتمه ماده، فن او ثقافت، فن او ثقافت د نهضت او ترقۍ د بیرغو څخه یو بیرغ دی. ورونو! که تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سیرت یو دقیق نظر واچوئ، وبه وینئ چې ټول عالم و دغه مبارک سیرت ته اړ او محتاج دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت څخه زده کړه د هرې زمانې او هر ځای ضرورت دی. دغه سیرت یوازې په هغه وخت او زمانه پورې تعلق نه درلود، بلکې د هر وخت او هر ځای د واقعاتو او حادثاتو دپاره درس ځینې اخیستل کېدلای شي. نو فن او ثقافت هغه شی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو د معنویاتو د لوړولو دپاره استعمالاوه. ستاسې په یاد دي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته داخلېدی انجونو او کوچنیانو ترانې نه ویلې؟ د مسجد قبا او مسجد نبوي د جوړولو په وخت کې شعرونه ویل کېده. د خندق د کیندلو په وخت کې اصحاب کرامو اشعار ویل. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خطیب او شاعر درلودی نو د نهضت او ترقی د پاره فن او ثقافت مهم دی نهمه ماده د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سیاست د خلقو جمع کول یو ځای کول او متفق کول و نه د خلقو پاشل او متفرق کېدل خو بدبختانه موږ اوس خلق د مذهب پر اساس سره پاشو، د فقهي اختلافاتو پر اساس یې سره ویشو، د ژبې او منطقې پر اساس یې سره جلا کوو، نو ځکه امت مو ټوک ټوک او پاشلی دی. مګر د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم منهج او طریقه تجمیع وه نه تفریق، یو ځای کول وه نه پاشل، نو هر څونه چې مو په وسه پوره وي خلق سره متفق کوئ، تاسې په ټوله سیرت کې وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څنګه خلق سره متفق کول، لسمه ماده، د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دیني خطاب، وروڼو! رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د هر وخت سره مناسب دیني بیانیې ایرادولې، کوم وخت چې د مسلمانانو په مابین کې ورورګلوۍ او محبت ته ضرورت و، هلته د اخوت آیاتونه او احادیث نازلېده، د جهاد په وخت کې د جهاد آیاتونه او احادیث ویل کېده او بیا چې به جهاد نه و، نه د جهاد آیاتونه وه او نه احادیث. نو زموږ په ټولنه کې باید دیني خطاب د هغه حالاتو سره موافق او مناسب وي چې موږ ژوند پکښې کوو. د منبرو وعظونه او نصیحتونه مو باید داسې نه وي لکه سل کاله دمخه چې وه. باید د وعظ او دیني لارښوونو طریقه مو د اوسني وخت او هغه حالاتو سره موافقه وي چې موږ ژوند پکښې کوو او ضرورت ورته لرو نو نهضت او ترقي بې له دې څخه نشته چې دیني خطاب مو د وخت د حالاتو سره موافق نه وي. او نوې مرحلې ته مو ور داخل نه کړي. یوولسمه ماده، پنځه اساسي اخلاق دي چې موږ په ټوله سیرت کې ولیده، د نهضت او ترقۍ دپاره هغه اخلاق باید په خپل ځان او خپل ژوند کې پیدا کړو. هغه اخلاق څه شي وه؟ اول، صدق یا رشتیا ویل، په ټولو کارو کې باید صادق و اوسو. دوهم، امانت، په هر کار کې باید امانت کاره یو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لقب صادق الامین وو. دریم، وفا، تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټوله ژوند کې وفا ملګرې وه. څلورم، اتقان، یعنې هر کار په صحیح ډول سره کول او پای ته رسول. تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټوله تخطیط او عمل په سل کې سل صحیح او پر ځای وو پنځم عمل یا امید دغه خوی هم باید حتما په موږ کې موجود وي د خپل صحیح عمل د نتیجې څخه باید نا امید نسو تاسو ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څنګه او څه ډول د خپلو اصحابو معنویات په دغه خوی سره ورلوړول، هیڅ وخت نه نا امیده کیده. اوس هم په ځوانانو کې هغه څوک ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته حبیب دی چې نه نا امیده کیږي. او نور خلق هم نه نا امیده کوي او هغه څوک کښته او ناکامه دی چې وایي پرېږده یې فایده نه کوي نا امیدي په خلقو کې مه پیدا کوئ امید د کامیابۍ لار ده دوولسمه ماده د ملت او رعیت د رایې او نظر احترام. د خلقو د رایې قبلول، خلق په آزاده سره خبرو ته پرېښوول، دا هغه منهج او طریقه ده چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په خپل ژوند کې عملي کول، تاسې نه وو لیده چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په بدر کې د یوه سړي د رایې په سبب خپلې نقشې ته تغیر ورکړ. د خندق په غزا کي يې د سلمان فارسي رضي الله تعالی عنه په رايه سره په جنګ کي يوه نوې طريقه اختيار کړه. د خيبر په غزا کي حباب ابن المنذر رضي الله تعالی عنه ورته وويل، يا رسول الله دغه ځای د اړولو د پاره مناسب نه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل حاضر یا حباب او هغه ځای ته تغیر ورکړي ځکه د هغه خبره صحیح وه نو د ملت او خلقو د فکر او نظر احترام کول او د هغو و خبرو ته غوږ نیول په خلقو کې نږدېوالی راولي او که چیرې قائد یا حکومت یا د حکومت رئیس دا فکر کوي چې موږ قوي یو ځکه خلق او د خلقو رایې زموږ سره دي، د معارضې یا منافس یا په اوسنۍ اصطلاح د حزب اختلاف په مخ کې درېدلای شو؟ دلته نو نهضت او ترقي په وجود نه شي راتلای. نهضت او ترقي بې له احترامه څخه د خلقو د رایې نه شي راتلای. که د خلقو رایه او نظر واورېدل شي، په هغو کې دغه حس پیدا کېږي چې موږ د دغه وطن یو او زموږ را او زموږ رایه قابل د اعتبار ده او بې له دې څخه چې د خلقو یا ملت و رایې ته اعتبار ور نه کړه شي، که موږ هر څونه د ترقۍ نارې هم ووهو، فایده نه لري. دیارلسمه ماده. په خبرو او بیان کې د خلقو او ملت حریت او آزادي. وروڼو! بخښنه غواړم چې زه په پوره صراحت سره دغه خبرې کوم او هم یې باید خامخا وکړم ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سیرت دی او دا یو لوی امانت دی څوک دې زما څخه په واضحه او صريحه خبرو نه خفه کيږي ځکه زه نه شم کولای چې د سيرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم په بيانولو کې د بل چا مراعت وکړم او دغه حق خبرې په دې سبب سره کوم چې د قيامت په ورځ د خپل رب جل جلاله په حضور کې د دغه حق ويلو سره ودرېږم او ورته ووايم يا رب ما وخلقو ته حق وويل هغه چې پر ما وه د هغه تبلیغ مې وکړ. وروڼو! تر څو چې و خلقو ته په خبرو او بیان کې پوره حریت او آزادي ور نه کړه شي، دغه د عنف او شدت کار نور هم زیاتیږي. ځکه که د ملت د افرادو څخه یو څوک و نه کولای شي چې د خپل وطن په باره کې وږغیږي، د دغه خبرې او نظر د ده خبرې او نظریات سانسور شي د هغه د خپل وطن څخه ښه نه راځي حتی دا احساس هم نه کوي چې زه د دغه وطن د افرادو څخه یو فرد یم څوارلسمه ماده د نهضت او ترقۍ دپاره یوه داسې قائد ته ضرورت شته چې خلق د هغه پر شاوخوا راوګرځي او راټول شي تا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په سیرت کې ولیده چې خلقو څونه شدید محبت او څونه ټینګ ارتباط ورسره درلودی حتی غربیان په تعجب کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سیاستدان که عسکري قومندان وو رهبر که قائد وو حاکم که نبی وو خو موږ وايو هغه دغه ټوله وو، هغه د مځکې د اصلاح د رسالت خاوند وو، نن ورځ هم موږ و دغسې مؤمن قائد ته ضرورت لرو چې خلق پر راټول شي او محبت ورسره ولري، د خلقو غمخور وي او په ايمان و نه شرمېږي، يوازې په مناسباتو کې د ايمان خبرې نه کوي، بلکې په هره لحظه او هر کار کې د ایمان حس او احساس پکښې موجود وي، نهضت او ترقي بې له دغسې قاعده په وجود نه شي راتلای. پنځلسمه او اخیره ماده، ایمان د کامیابۍ سبب دی، که ایمان نه وای، صحابه کرامو ولې خندق، کیندۍ، که ایمان نه وای ولې یې په خندق کې قربانۍ ورکولې؟ که ایمان نه وای ولې یې په احد کې ځانونه و مرګ ته سپارل؟ که ایمان نه وای ولې یې د حدیبیې صلح قبلول؟ که ایمان نه وای سمیه رضی الله تعالی عنها ولې وژل کېده؟ که ایمان نه وای داسې نور ډېر کارونه دي چې نه به کېدلای. وروڼو! هر هغه څوک چې په اسلامي ملکو کې نهضت او ترقي غواړي او دا یې عقیده وي چې دین او ایمان خپل ځان ته جلا ځای لري، په دنیوي امورو کې د دین او ایمان خبرې پرېږده، هغه څوک د دغه منطقو د افرادو یا د خپل ملت په حقیقت نه پوهېږي، د اسلامي ملکو افراد یا امت مسلمه بې له یوې ژبې په بل څه نه پوهېږي چې هغه د دین او ایمان ژبه ده. هغه مهم شی چې د اسلامي ملکو د افرادو که نر دي که ښځې، که لویان دي که کوچنیان په وجدان او ضمیر کې ښخ او پروت دی د هغه نوم ایمان دی. که ته غواړې چې ترقي راولې او ملت ته په خطاب کې ووايې، موږ مو د دين سره کار نه لرو، هر يو او د ده دين سره پوهېږي، خو د وطن د ترقۍ د پاره کار وکړئ، دا د خولې خبرې دي، هېڅ مثبت تاثير نه لري، ځکه د دغه کار د پاره کوم عقيدوي او وجداني باعث او ورکشونکی نشته. او که په خطاب یا بیانیه کې ورته ووایې بې سوادي ورکه کړئ چې اجر لطفا فته واړوه.